په دې دیمه حصہ کې اثبات د صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېږي په دغه د شبهات او تسع سره سيقول السفهاء دې سره د اتمې شوبې دفع وشو کله چې تحویل قبله شوه د دوه اعتراضونه شروع کړي چې دا څنګه رسول کله یو طرف ته مخکې کله بل طرف ته مخکې د تحویل قبله د علت تفصیلی بیان وان الذين اوتوا الكتاب علت اجمالی بیا بیان او ظاهر کله چې مخکې د دوه ډولو ذکر وشو د اهل حق او د اهل باطل او اهل کتابو کې دوه ډول شته کړه او چې کله اختلاف راشي په اختلاف په وجه منته سړی ته شک راځي تردد راځي چې دا د اختلاف چې پکې دی کنه په دې مسله کې خو سپکشته ښه نو الحق سره تردید دی دا هغه خلقو چا چې مخالفت کړل د تحویل قبله د غرنګي په حق سره دغه د شکوک او د شبهات او زکیږي ازاله کیږي د اختلاف د وجنه ک سوک شک کوي نغبا سي کوي بلکې دا تحویل قبله سي شه دي الحق من ربک دا خبر د مبتدا محذوف دي الحق من ربک یا هاذا الحق من ربک دا حق دی دا تحویل قبله حق دی مر ربک طرف درفستانه ده حق ستوي ما ثبت من الله توي کوم شی چې د الله تر طرف نه ثابت وي ناغسوي حق فلا تکونن من الممترین پس مکیگا تا من الممترین دا شک انکنا ګوره خطاب پیغمبر ته د مراد ته نومت ته ځکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو شک نه وکړي بیا ګوره فلا تم ترون نه ونه بلکې فلا تکونن من الممترین دا یو نه چې ته شک مکه مطلب دا دی مشابهت مکو د دوی سره شک پرې دا د دوی سره غو مشابهت مونه کې او شیخ رحمت الله علیه معنا کولا پس مکه کا ته من الممترین د شک کون کو نه راتللو د عذاب په دوی منته ولکل وجهه هو مولها فاستبقوا الخيرات ګوره د هر چا خو طرف شته عبادت خو کوي خو په خپل طریقه کوي هر څوک څه طرف ته مخ کوي هغه طرف حق دی یا باطل دی هغه قبله حق ده یا باطل ده لیکن په خپل طریقه خو سه عبادت کوي کنه ځان نه سه قبله جوړ کړي ده لیکن تاسو هغه قبله ته مخ کوي چې الله درته حکم کړی دی یو طرف ته خو مخکول لی لیکن زکه چې دغه خلق څومره اومم چې مخ کې تللی دي یا و چې څوک موجود دي دا غو یو طرف شته یو قبله شته کنه ولکل وجهه هو مولیان د هر چا د پاره یو طرف دی د قبله دا کلن کې تنوین د عوض د مضاف لكل قوم یا لكل شخص او وجهتن وجهه ویل کی ما يتوجه الی کوم شي ته چې توجه کی نو توجه یا توجه وجهي وی یا توجه قلبي وی نو که توجه وجهي معنا واخلې نو ولکل وجهتن د پاره د هر چا د هر چا د پاره یو طرف دی د قبله یو طرف اشتیخ او که توجه قلبي واخلې نو بیا په معنا د طریقې ولکل وجهه او د هر چا د پاره یو طریقه شته د عبادت کولو دا چا یو طریقه ده هو مولیها دې ګرځون کې یغه تا مخفل دار چا یو طرف قبله شته بس دغه ته مخ ګرځي څوک په جایز لريږي څوک په ناجایز لريږي خو ست طریقې سره لګي لیکن او ایمان والو فاستبقوا الخيرات پس تاسو وړاندې والے او کید یو بلنا الخيرات نیکو کارونو ته بس تاسو یو بل نه روان دیواله او کای ا قبله ته د مخ کولو فاستبقوا الخيرات بادروا بالطاعات د یو بل نمخه شیخا طاعات او تا د الله حکم منلو تا د الله حکم دلته سره د تحویل قبله اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير د دې دوړو جملو سمناسبت شو د مخ کې سره خبره خو چلېږي د تحویل قبله سره دلته خو خبره د قیامت شروع شو د دې دوړو جملو مناسبت ده سرنګي چې تاسو په قبله منته جمع کړی نو دغه رنګي د قیامت کې به تاسو ټول را سکی را جمع کی اکثر دا الله پاک د مین مینس کې یو خبره به ذکر کوي چې وګوره شړز مکه تا وګوره دا می سرزمز کړه قسم نه قسم فصلونه مې راوخې جوړ نو بیا به دغه شنې زمړي ژوند کوم نو دلته مو سرنګي چې د قبله کې مې تاسو ټول را جمع کړې نو دغه رنګ د قیامت پر ځوم تاسو ټول را جمع کړم اينما تکونو یاتی بكم الله جميعا عین ظرف زمان او مکان بڑو د پار راځي کوم ځکه چې په کوم حالات کې چې آینا ما آینا ما تکونو کوم ځکه چې تاسو راب ولی تاسو را الله پاک جميعا غون ټول بل الله پاک را جمع د دنیا په کومه طرف و چې خواره فیجازیکم باعمالکم الله بتا سره د تاسو اعمالو بدلی راکړي زکه ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پاک په هر سمن د قدرت والا دی دا منتشر متفرق خلق به الله سکی راو دیږي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا متعلق ده تحویل قبله سره ګور مخکې حکم فول وجهک پس وګور زوخ مخفل شطر المسجد الحرام د کوم ځکه چې د کور کې دن نه د کلی کې دن نه نو فول وجهک دلته ومن حيث خرجتا د کوم زینه و من حيث خرجتا دلته حالت د خروج بیان کور کې دن نه یو که بهر دا له سفر خبره نه ده کور کې دن نه کلی کې دن نه کده کلی نه بهر کوټه کې دن نه کده بهر و من حيث کوم زه چینو ومن حيث خرجتا کوم زه نه چې اوزیت یا حیثنا دغه مکه مراد مکه مکرمه ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هجرت سره وته وکړه دا مانام کې دي شي او د کوم ځای نه چې وتلې ته په هجرت سره نو اکثر بیا دای چې کوم ځای نه سړی او شړل شي بیا هغه ځای والو سره داغه طرف ته لګړ کې سخبکان راضی کنا الله انا نفول وجهک شطر المسجد الحرام پس وګرځوا مخفل طرف د مسجد حرام ته د دې تفصیل پرون تاسو اورئ وانه للحق من ربک دا موږ دویمه معنا وکړه چې دا هم پکې احتمال لري وانه للحق من ربک هو ضمیر تحویل قبله تراج یقینا دا تحویل د قبله چې ده د خامه حق ته یقیني دی او طرف طرف ستانه دی حق دې زکه چې مې رب کا استاد رب د طرف نه دی داغه حکم نه ومن لو بغافلن اکثر دا ذکر کیږي د تخویف ته پاره لیکن دلته تسلی ته پاره دی ځکه د مؤمنانو سره خطاب وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله پاک به خبره د اوان کارون تعملون چې تاسو یې کوي الله پاک به تاسو له تاسو د اعمال او اجر راکړي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دام د تحویل قبله سره متعلق باجوی دا تکرار د تاکید د پاره دی لیکن غره دا دا چې دلته من حيث خرج دنا مراد پدې کې حکم د سفر بیانې چې ګړې دا خیال شو کو نه کیږي تحویل قبله صرف په حضر کې ده په سفر کې نه ده نو الله خپل پیغمبر ته ومن حیث خرجتا د کوم ځای نه خرجتا چې وځي ته د پاره د سفر دام تعلق لري تحویل قبله سره علت رابع دا غسلورم علت د تحویل قبله بیان آیات کې دو قسمه تفسیر دي بنا بر تفسیر اول الا الذين ظلموا منهم دا به استثناء منقطع اگر دا تحویل قبله حکم الله پاک والے او ځکه چې مخکنی کتابونو کې خود تحویل قبله تذکرہ وکنه چې اخر پیغمبر با د بیت المقدس طرف ته موږ کې وی ورته د الله حکم کېږي تحویل د قبله ورایي نو وس کو چرتا حکم د تحویل قبله نه راغله ستا په خلاف بدوي د اهل کتاب او غیره او دا خبر کولې یو حجت شرعي وي قائمه او ستا خلاف چې ګور اخیری رسول خواغه دي چې هغه ته حکم د تحویل قبله دی او ته خو تا ته خو تر اوسه پورې حکم د تحویل قبله نه راغلی لئلا يكون للناس عليكم حجه دا حکم د تحویل قبله والے او شو د دې لپاره چې نوی خلقو د پاره پتا سو منه حجت دلیل شرعي الله حکم وکړ او الا الذين لكن الذين ظلموا منهم دا جدا کلام لكن هغه خلق ظلمو چې ظلم کړي دي منهم د دوینا صاحب مدارک وی الا الذين ظلموا منهم الا المعاندين منهم الا الذين ظلموا منهم لکن هغه کسان چې ظلم کړل د دوی نه هغه معاندین خلق د وجد عناد نه د وجد تکبر نه هغه خو بستا مخالفتونه کوي څوک بس کوي څوک بس کوي او کنا حجتنا دلیل شرعی نشي بلکې حجت په معنا د جګړې سره لئلا يكون للناس عليكم حجه ګور حکم د تحویل قبله الله پاک وکړه دایواله وکړه د دې لپاره چې ته خو بیت المقدس ته مونږ کینو بیا هم د اهل کتاب يهود وای چې دغه بنو اسماعیلیو کې اګور دې نور خبرو کې مون سره مخالف دي خو په دې خبره کې سره دې موافق دا لاجب پیغمبر دی دا مکی والا هم دا اعتراضونه کوي چې دوی ز په ملت ابراهیمی باندې مانو دي خو مون بیت المقدس ته کوي ښا نو الله وی تحویل د قبله راغې د دې د پاره چې نوی د خلقو د پاره پتا سو منه حجتن سبحانا چې تاسو سره هغه جګړه نه کوي نو تحویل د قبله راغې نو خو بیا هم دا خبره وکړه بیا کوم دوی اعتراض نه دی بس کړی نو دا الا استثناء متصل ده الا الذين ظلموا منهم سوا دا کسانو نه ظلموا منهم چې ظلم کړی د دوی نه هغه بیا هم اعتراضونه کوي ښا کوم چې ظالمان دي معانی دي لكن الظالمين منهم يحتجون بحجج الباطل نو هر کله چې اعتراضونه کیږي کنه نو سړی زړه تنګي مخالفتونه چې شروع شي پروپاګاندا شروع شي نو الله پاک تسلی ور کوي فلا تخشوهم د دوی د اعتراضونه بنېری د دوی د اعتراضونو جوابونه وکړي بلکې په داسې مقام کې وقف شونی یره او قدمانا د مان به یره کوي زما د حکم اطاعت وکوي زما د حکم فرمان برداري وکوي دا نه چې د اعتراضونو د یره نه دا الله حکم پرې ده اکثر وای کړه چیرې دا کار زکه نه کو چې دا خلق بیا پراپاګاندا کوي ير خلق په غورون را کوي نو دا کوي دا کوي نو علي فلا تخشوا واخشوا وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون دام متعلق دی د دا تحویل قبله سره وليتم نعمتي عليكم دا حکم د تحویل قبله می ولې وکړو نو ولی اتم نعمتي علیکم یا متعلق کوي فعل دا محذوف متعلق دا فعل د محذوف سره دا سکه متعلق کوي دا کار مې ولې وکړ د تحویل د قبله مې ولې وکړ د دې د پاره چې پورا کم نعمت خپل پتا سمنه یا ولیتم نعمتي علیکم دا حکم د تحویل قبله می زکاو کو ولیتم نعمتي علیکم د دې لپاره چې پورا کم ز نعمتي علیکم نعمت خپل پتا سو چې هغه نعمت د سجده د تحویل قبله لاتم احکام علیکم باجو تحویل قبله حکم می زګه کړی دی الله پاک د دې تعبیر په نعمتي سره کړی د دې لپاره چې پورا کما احکامات خپل پتا سمنه دا مې حکم د الله دی او خازیر و غیره وی ولی وته معنی مت دی علیکم موت بالاسلام دخول فی الجنت دقه دی ولی وته معنی مت دی علیکم دا چې مرګ په اسلام راشي او جنت ته دنه شم دغه اتمام د نعمت د الله دی په مؤمن باندې ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو تهتدون پوخ هدایت والا وګرځئ ګوره هدایت والا خو لیکن دلته د هدایت هغه معنا د تثبت ته د دې د پاره چې تاسو په خواله په هدایت من تراشي دا معنا وکړه پاخشه په هدایت منی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ګورکم ارسلنا فیکم رسولا منکم دام د مخکې سره متعلق دی ګور مخکې نعمت د مناسبت ده ده مخکې نعمت د قبله او اوس نعمت د اخري رسول ذکر کړي نو معنا دا کما ارسلنا فیکم پورا کول د نعمت داسې دي کما ارسلنا فیکم دا کا په من مثال پشان ته داغه چرالی ګلې دې منګه پتا سو کې او رسول منکم د جنس ستا سنا دالیو تم سره متعلق نو دا کاف یا تمثیلی جاره ده او کاف تمثیلی جاره چې د ما بعد لسور کې جر ور کوي دا خو متعلق واړي ښا نو متعلق سده او تم نعمتي تقدیر دا جوړ کړي او تم نعمتي علیکم اتماما مثل ارسال الرسول منکم اور قوم نعمت خپل پتا سمنه داسې پورا کول لکه سرنګي چې را لګلې د منګ رسول پتا سکے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم تاسو د جنس فرا دا تقدیر جوړ کړی دی او زجاج وغیرہ وای دا کاف د تعلیل لپاره دی او دا د متعلق د ما بعد فذكروني دی متعلق رسو ده فذكروني ما یاد کئے ولی می یاد کئے زما ذکر و کئے ما یاد کئے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم زکه چې را لېګلې دې منګه پتا سو کې او رسول د جن تاسو نه لیکن الته یو ځکه کوم رسو ذکر کړو دلته یو ځکه کوم مخکې ذکر کړی دی ځکه مقصود د کتاب او د حکمت نه څه شه دی هغه تزکیه ده کنه نو دلته هغه مقصود مخکې کړی دی و یو ځکه کوم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تعلیم در کی تاسو دا غشیرنو او دا هغه خبرو لم تکونو تعلمون چې نو تاسو پاګې منی پویدون کې تعلیم تاسو ته داسې شراک چې تاسو ته دا غي پته نو علم نو د کتابو د حکمت نه علاوه د کتابو د سنت نه علاوه بیا څه شي چې دا پیغمبر تاسو ته دغه تعلیم راځي دې ته ویل کېږي تخصیص بعد التعمیم بلکې تعمیم بعد تخصیص د پاره د تاکید د احسان چې کتاب او حکمت نه علاوه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم توسه تعلیم را کی هغه اشاره استنباطات د قران او د حدیث ته ده چې ګوره څومره مسائل دي د قران او د حدیث نه دا غي استنباطات کی ډیر مسائل داسې دي چې باغې منته صراحتن د قران کریم سره تذکرہ نه د حدیثو نه نو ګوره څومره علما او دا غنه استنباطات کوي دغه اشاره صدا استنباطات ته ده اوس پنځه خبرې ذکر کړي د پاره تثبت د دین والو د پاره تثبت د اهل الدین پنځه خبرې داسې ذکر کړي چې دیندار خلق کلک وي په وخت د اختلاف کې ځکه تحویل د قبله او شو کنه اختلاف پیدا شو پراپاګاندا اعتراضونه نو صلی الله پاک پینځه خبرې داسې ذکر کړي چې پاګه سره تثبت راځي کلکواله د مؤمنانو راځي یو فذكروني ابل وشکرولی درم صبر سلورم صلات او پنزم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله دا پنځه خبره الله پاک ذکر کوي په دې آیات کې د دواړو آیاتونو کې دا پنځه خبرې ذکر کیږي فذكروني اذكركم پس یادوي ما دران زما د حکم اتباع کوي زما د رسول اتباع کوي زما د احکامات او شریعت اتباع کوي نو اذکرکم زبیات کم تاسو په نعمتونو په اجرونو او په ثوابونو او وشکرو لی احسان منای زما ورته نعمتونو ذکر وکړه ولې او تم نعمت علیکم د نعمت خو شکر وکړ پکار نو الله یو شکرو لی احسان من زما نو ولا تکفرون یو ناشکری مکو زما د شکر په مقابله کې ناشکری کړه رسو سورت ابراهيم کې مراد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ګور دلته دو امور مصلحه بیانې دو خبرې بیان مخکې دو بیان کړې لیکن هغه بغیر د خطاب نه دلته لوی عنوان ولور کوي یا ایو الذین آمنو ځکه هغه کې فاسکرونی اسکرکم هغه و داسې عملو چې هغه لازمی عملو ښه او دا داسې عمل دی چې دا متعدی عمل هغه کې دومره تکلیف نشته او د کې تکلیف او مشقت ډیر دی ذکر اسکار وکي د الله پاک د احکاماتو په اتباع کې د الله پاک په ذکر اسکار کې د الله احسان منلو کې پجب سره کې بجې سم سره داغه په مقابله کې صبر او صلات د داسې خصلتونه دا ډیر ګران دي نه حال کبیره د صبر کوونکو سره دی دته معیت خاصه وي ګوره مخکې الته ان الله مع الصابرین ویل زکال ته خطاب چا سره الته خو خطاب يهود سره دلته خطاب د ایمان والا سره ده دوله یو قسم تسلی ورکول کی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله دلته یو ادب دی مؤمنانو ته هغه ادب پس کې دی پاز مت شان د صحابه کرامو کې دی په دې آیات کې عظمت شان د شهداو بیانې ګور پر رجب کې تحویل قبله وشو د رمضان په ولسم تاریخ باندې واقعا د بدر شوه ده سوال له صحابه کرام شهیدان شوی منافقانو سپرا بغنډه کړي راخه الله پاک د شهدا او مقام بیانې شان بیانې ندلتوی ولا تقولو اور سو سورۃ ال عمران کی ولا تحسبن وی ال ذکر د منافقانو ده کله مخاطبین منافقان دي مختلف ګمانونه چلول الله دا سي ګمانونه مکوي او دلته د مؤمنانو د شهداو مبارکي چې می ګویا نه کړې ښه نو الله پاک دلته د شهدا او عظمت بیانې شان د شهدا او بیانې چې د الله په لار یو سړی شهید کړي شو داغه ور ډیر غټ مقام دی دا مؤمنان له تسلی دا څوک چې شهید شو داغه یو شان ظاهری پدې چې مر قبل اول خو ګران شې ده دا مقام الله یار چاته ناسلی دا مقام دا خو دا الله پاک یو عظیم احسان او نعمت په چا باندې چې دا مقام ولور کیخه نو الله وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله مو لمن د الله می شانیه ده مو په شان د هغه چا کې یقتلوا مقتول چاته وی چې وټه کول شي په آلاتو په توري وغیرہ سره وټه کول شي وټه کول شي چې سات نو خېږي نو هغه تسوي مقتول وي نموه پشان داغه چا کې یقتلو چې اوجل شي ټوکړي ټوکړي کړي شي فی سبیل الله پدر د الله کې سبیل سمن صحابي ته پوښتې یا د الله پاک پیغمبره دا فی سبیل الله سمانا دا قتال ستویلې کی زکه څوک د صد پاره قتال کې څوک صد پاره کې څوک صد پاره کې څوک صد پاره کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو في سبيل الله چا کې تال چې دې مقصد د پاره چې اعلی کلمت الله وشي اعلی کلمت الله وشي بس دلته فی سبیل الله نه مراد اعلی کلمت الله نموه په شان دا غچا کی چې اوجل شو فی سبیل الله د پر د لای کلمت الله سور تموه اموات مړ مړ ورته موه نه خو مړ دی بل ظاهری دا د اموات دا مقوله د لا تقولو د لا تقولو دا مقوله به سرازی خو جمله به کنه نو اموات سمنا هم اموات چې دا مړ دي بل احیاء بلکې دا ژوند دي بل احیاون بلکې دا ژوند دي نو سوال دار هغه چې سرنګي ژوند دي دا موږ سره خبري نه کوي او احیاء بل هم احیاء خبر د مبتدا محذوف بلکې دا ژوند دي بل هم احیاون بلکې دا ژوند دي سوال دا راغې چې سرنګي ژوند دي دا خو موږ سره خبرې نه کوي دا خو ګرځي نه دا خو خوراکونه نه کوي دا خو سنه کوي دا خو یو دړه ده چې الله وی ولا تقولوا اموات هم اموات دوی تم مړی موای او حالانکه قران کریم کې ورته وای انک میت و انهم میتون پیغمبر خوم د شهید مقام انک میت و انهم میتون الله وی اموات ورته مړی ورته موه او قران وی انک میتون دغرګي ابو بکر چې خطبه ورکړي الا ان محمدن قدمات او خدای ویخه بل ګورا البته واستنای هغه کې او باب خیره باب صلات الشهید نو التا یو سوال دا ذکر کړی دی چې ګورا شهید خو ژوند دی دینو د ددا جنازه ولي کی واغوي میتن فی احکام الدنیا حی فی احکام الاخره د د دنیوي احکاماتو په اعتبار سره مړ له او د اخري د احکام او د اخرت په اعتبار سره ژوند دي ګوره خبر ته میت وي هغه تسوي میت وي دغه رنګ شامي بحر رائق دا ټول لیکي چې دا منظور له هو غیر چې دي ان منظور میت اول میت لا یملکو نو هغه ورته سوی میت ورته وی دغرنګ خازن وغیرہ وی مړ ورته موای نو د معالم التنزيل وغيرها وای کنه کسائر الاموات پشان ته د عام مړ ورته موای زکه دوی ته نعمتونه د جنت ملایږي او عام مړو کوم مؤمنان دی هغه ته خدا هغه د جنت می وی خو نه ملایږي یا نور اموات چې واخلي هغه خود دغه تلذذاتو نه محروم دي نو مو وای ورته مړ یعنی عبس مړ ورته مو وای دغه رنګي صاحب خازن وای امواتن چې ورته ویلي چې مړی ورته موای به منزلت غیرهم من الاموات عام مړي ورته موای دا خاص مړي دي دا د عزتونو نه د اکرام نه د نعمتونو نه ډک مړي دي ورخه دا د عزت مړي دي دا د اکرام مړي دا د نعمتونو دا الله پاک د طرف نه دوی ته خاص خاص نعمتونه ملي بل احیاء بل احیاء سمان ژوند دي نو دلته ژوند نه سجون مراد نو بل احیاء بل لهم نوع من الحیات دمن دوی ژوند دي د سمانان دوته یو قسم ژوند مې لاو شوه معتزله وغیرہ دا وایي سيحيون في يوم القيامه دا معنا بل احیا زرد چې دوی به د قیامت پر ورځ ژوند شي نو دا خو بیا تخصیص د شهدا او قران غیږي د قیامت فرض خو په ټول ژوند کې هغه چې ارسو نو الله وی بل احیاء بلکې دا یو قسم ژوند دي کنه نو چې دوی ژوند دي بل احیاء بل لهم نوع من الحاد یو قسم ژوند ورته ملاو دي نو هغه صدا ژوند دنیوي دی او که ژوند اخروی نن الله پاک رستو فرمای سورۃ النحل کې یو اجتماعي حد کې اموات غیر وحیائن ورته او چا تر مدد شوی دا مړ دي ژوند دي نه دي سمان مړ دي په ژوند دنیوي سره پمړ دي کنه نو غیر احیاین دلته نفي د ژوند اخروی خو نه ده یعنی مړ دي ژوند دین دي په ژوند دنیوي سره اموات کې به عموم نه ښه اسی اشاره اشاره زکم اموات غیر وحیاین دلته نفی د حیات دنیوی ده چې مړ دي ژوند دي نه دي سمانا په دنیوي ژوند باندې ژوند دي نه دي نو احیانا دلته خو د دنیا ژوند نشي مراد کېده ځکه تعارض راځي د غایتونو سره بل احیان بلکې د دوی د پاره یو قسم ژوند دی چې هغه ژوند ته ژوند برزخی وای نه ژوند دنیوي دی نه ژوند اخروی دی دا خبره شو اوس آیا دلته دنه په دې برزخ کې چې کوم ژوند دی د انسان دا ژوند په ست طریقې سره دی په دې کې د اهل سنت والجماعت دوا اقوال دي څوک زیات حساب څوک دا وی لکه جماهیر اکثر دا قول چې دن حیات دی جسد لروم دی نو حیات دی روح لروم دی خوا ګور دنیوي حیات ورته زکه نه شي چې الله ورته مړ خو دي کنه موت ست وی دیکھیږي انفکاک روح عن الجسد روح جدا شده دی جسینا اوس حیات برزخ ده نو حیات د روح هم دی حیات د جسیم دی او دویم قول دا دی چې نه حیات د روح دی نه د حیات د جسې دی نو هغه کې هغه دا وی چې دا حیات د روح چې دی هغه د پاره یو اجساد مثالیه جوړي الکه حدیثو کې راځو احادیثو کې داغه تذکرہ شته نو اس مختصر کو دا چې دغه څوک چې قائل دي چې د جوسي د پرم حیات دی د روح د پرم حیات نو عذاب القبر دا حق دی و چې عذاب ورکولې کی نو څوک چې قائل د ژوند د روحم دی او د ژوند د جسیم دی ناغوی دواړو ته عذاب ورکولې کی دواړو ته نعمتونه ورکولې کی او څوک چې د روح صرف د ژوند د روح قائل او د جسد مثالی قائل هغه صرف تعذيب او تنعيم دی روح لره تنعیم او تعذیب دی روح لره ده دلته دی جسیل تع عذاب ورکول روح لا عذاب ورکول دا د الله د قدرت ده دا جو سچ په کوم ځکه دا ذره ذره دار ځکه ده حدیث کې چې راځي يعاد روح فی جسدی یا تعلق د روح نه مراد دی اعاده د روح دا معنی نه ده چې ادخال د روح چې روح پکې داخليږي بس الله پاک اصحاب فی القبر موقع عذاب القبر مور کې دا د الله خپل شان لیکن د قبر دو قسمه معنی دي لیکن په دو حالتونو باندې بنا دي قبر غړې ته وایي کله چې تدفین د مړی نه شي او کله چې تدفین د مړی وشو نو بعد تدفین دغه قبر ته بیا برزخ وایي نو ډیر علما دې ته برزخ ویلي نو بعض ورته قبر غړوي دا فرق دا ده نو تعذيب او تنعيم شته دی جسې سره شته تعلق د روح شته د دې جسې سره ښه دا د اهل سنت والجماعت د یو فرقې قول او بعضی داوی چې نه صرف ژوند د روح دی د روح ژوند د دې جو سینه د خاور سره قیامت پر دی الله د جنسی تدارو حواش او مخی کیف تکفرون بالله کې موږ تفصیل کړو الله پاک دا دا روح دی جو سی تبیا علاج دا تهذیب او تنعیم د چاره دی روح لره دغه رنګ شان ورشا رحمت الله علیه وغیرہ او خدا ویل دي کنه در قبر تعلق روح به بدن نیست په قبر کې د دې روح تعلق د دې بدن سره نشته ښه او خود دې قائل او تمام چې سمرا کابیرین دي زمان سمرا کابیری سمرا د زمان مشران دي د اهل سنت جماعت بغیر د سیوطی نه او د بیهقی نه چې دا غو سره سنور دلیل دا غو یو قول لخوا بیهقی یو قول کړی دی سیوطی یو قول کړی دی چې دلته دنه په دې قبر کې ژوندۍ دنیوي دی بس دغه هو دی حیات دنیوي دغه دوتنا قائم څومره کابرین چې واخلې څومره کتابونه چې واخلې ټول سوي حیات برزخی دې نه دنیوي دی هغه مفند و غیره کې هغه من خودم قائل نه دي هغه هم حیات دنیوی تن لا بد لیکن معنا شي کوي مثل دنیوی نو مثل د شیخ او غیر دې د شي نه کنه بیا ما خبره نشو بیا مور د دنیوي حکم نشي ویلي اوس د حدیثو په نظر کې جراشه چې الله پاک شهداو په باره کې وایي چې د دوی د پاره یو قسم حیات ته بل حیاون صحابه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه تفوس کوي د کافر ارواح د تور مرغو په ججور و په هټو کې اچول شي لیکن د دو حیات سمانه بل حیان هغه بل حیان من ارواحهم فی حواسل طیر خضرن دغه رنګ بل حدیث کې راځي ان ارواح شهداء فی حواسل طیور خضر بس هغه جنت کې ګرځي کوم ځای کې چې ګرځي ګرځي دغه رنګ د جابر یو حدیث ته بل یو ځکه حدیث راځي تقریر مشکات کې راځي چې د شهدا وتا با الله پاک وای ارواح دو شهدا وتا با الله وای چې مانس شی او غواړي دوی الله سره را کړی دی مثال مونږ ته نه شی غواړو بار بار لاوي بار بار با الله پاک دا سوال کوي ښا نو ارواح د شهدا به ورته وي یا الله ان ترد ارواحنا فی اجسادنا ان ترد ارواحنا فی اجسادنا یا الله پاک زمونږ د ارواح زمونږ د اجساد ته بوځي بدیغه ساده دنیا یو کیسه کې داخل الله ورته وینا انه قد سبق مني انهم لا يرجون دا زما یو قانون او ضابطه د ما مخکې نه خدا چې دا ارواح بیا دنیا ته واپس نه ځي ښا ادا بیا مستقل اختلاف مستقل ارواح څه دی لیکن الله پاک وی چې دا ارواح دا زما فیصله ده چې دا بیا دنیا ته نه دي دی اجساد ته بیا نه راځي ګورد الله پاک په دې دا در العمل له الله پاک یو ضابطه او قانون خیر دود الله د قدرت نه خبره د الله پاک یو صفت د قانون بل صفت د قدرت نو خبرو په قانون کې غیب په الله په فرض باندې قادر دی الله وی امداد واخلای پس سره صبر کولو امداد حاصل کړي په صبر کول اوس دلته موازی د صبر خیخه الله وی استعینوا بالصبر اوس مخل د صبر خي موازی د صبر خي ولنبلونکم بشیء خامخا الله پاک وی امتحان کوم تاسو لنم تحننکم قرطبی وی خامخا من تاسو امتحان کو بشین په یو لک سره دا لګي ورته په مقابله د آخرت کې وي ځکه چې د آخرت تکالیف ډیر دي په نسبت د دنیا د دنیا تکلیف څه دی من الخوف والجوع د یاري نه د لوګي نه د کموالي د مالونو نه د نفسونو نه د میو نه ګور یاره وای نن د وایرس یاره دا کورونا هر چا من تیر راغل لخوا نو ير خو زکه چې وبا دا کنه ارزه کې خلق تینا مری اسپیټالونو ډک کورونو ډک قبرستانونو ډک الله دا زما امتحان چې پدې کې زما بندا زما طرف ته رجوع کوي کنه کوي دغه رنګ یره د دشمن دغه وبا دشمن دی ورجو او لوګا ګور مؤمنا تامن با تکلیفونه راځي لوګ برازي تنگ دستی بدر مندرازي او ته سوکا صبر او کزان ټینګ کړه الله په طاعت باندې ارشد الله پاک نو غنا ونقص من الاموال فكموال المال تجارت ته به نقصان رسی راس المال به غرقی کې لیکن تبسکه صبر وکړه دغه د صبر زهر ښه تب واو اعلان کړي والانفس فصل د کامو شو سر نه ونه شو امام شافعي رحمت الله علیه وی چې د دینه مراد هغه امور تشریع تشریعی دي ښا امور تکوینی پرې بلکې امور تشریعی دي خوف نه خوف الهی مراد جو نه مراد روزه ده نقص من الموال زکات وغیرہ والانفس یاران دوستان باندې پکې شهیدان کی ثمرات مراد اولاد اولاد به دی عمرې نو الله وی ازمیه کو من دا اولی په دې شي زونو د دې د پاره تقدیر راو باسي نه تصبر چې تاسو سو کوي صبر وکړي الله دا امتحان کوم موږ په دې شیزونو سره زکه چې تاسو صبر وکړئ او بشیر صابرین زیر ورکا صبر نا کولرا د صبر معنی مخکې ترې صابرین سوق دی الذین اذا اصابتهم مصیبه تاسو څه پته دا غي پیغمبر نو پیژن تال درد نه ملاو شي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې واپس تللی چا دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډیر خپه شي دراغل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور باندې څوک دربان شي نه دی مونږ پیغمبر خو بادشاہ بس د الله پاک پیغمبر ماته نه پیژن نحنو عبیدو یفعل بنا ما من خدا الله پاک مملوک یو خا من د الله پاک مخلوق یو من د الله پاک بندگان نو چې هغه سره سکه نو بس لله ما خذ وله ما عطا وان الیه راجعون دې کې اوس تفویض دی یقینا من خاص الله تعالی راجعون ورګرځیدون کیو اول جمله سره ان لله سره اشاره مبدی ته دا و ان الی راجعون سره اشاره د منتها ته وجود الله را کړی دی بقا الله را کړی وان فنا هم الله را کون کې دی فنا ور کون کې هم الله دی او ان الیه راجعون کې اصل کې مطلب دا دی چې نحنو مقرون بالباس والجزاء على عملنا والثواب على صبرنا وان الیه راجعون دا معنی چې موږ اقرار کوو د قیامت چې هغه کې به موږ ته زموږ د اعمالو بدله ملایږي موږ ته زموږ په صبر کولو باندې ثواب ملایږي نو الله وی وبشر صابرین غسد اولائک علیهم صلوات من ربهم دا اوس بشارت اجمالی ذکر کړي دغه کسان په دوی منته صلوات من ربهم صلات دې ریمانی چې کله نسبت الله پاک ته وشي نو په معنا د مغفرت سره راځي په معنا د ثنا سره راځي نو معنا سره الله پاک د داسې خلقو تعریف کوي په مجلس ته چا کې د ملائکۃ الرحمن کې داسې خلقو الله پاک سره کوي ګناونه بخي خام صلوات من ربي الله پاک سکی تعریفونه کوي آفرین وای په دوی منته او رحمتن ورنه کړه ذکر رحمتن عظیمه دا خو یا تاکید دی د مزید تعمیم د پاره خاص رحمت دینه سمرا د رحمت عظیمه عظیم رحمت سده چې بنده جنت تلل جنت ول الله پاک ورکړي نو الله وی پدا سه کسانو منه صلوات من ربهم افرین وی طرف در رب د وینا شاباشی ورحمتنا خاص رحمت عظیمه چې هغه جنت حضرت عمر وی د آیات په تشریح کې وی کنه نعم العدلان و نعم العلاوه عدلان علاوه کله چې په آسمانه یا په هر منی لپاسا سامان چیک دی کنه نو یو ډېرې دی طرف ته بل ډېرې دی طرف ته دغه ته اعلان یو ټوکرې یو طرف ته بل ټوکرې بل طرف ته او څور سره لاس کې شي راغه په دې مینس کې کی نو ځکه موږ ستاره رسالت نه مان ګوره يهودو دا اعتراض کړو عنادن دا وی اعتراض وکړ دغه رنګي د دې آیات تشریح بخاری عائشه رضی الله عنها اوروه نه تاسو نه کوي خو مختصر دا ده چې دا صفه مروه په زمانه د جاهلیت کې به ام خلقو حجونه کول احرامونه به تړل د مدینې نه بچ څوک ډار د مکې نه د بت مزار د مناتو داغه نه غیر چا پیره طوافونه کړ صفا مروه ته بندن دوی دې بخپش او سم مشرکان ورسته بیا د صفا مروه د دې طوافونه شروع کړي صفا غا میدان ته وای دلته مان من کو صفا ډیره مروه ډیره چاغه اوار دې کې وړې وړې ډیره صفا منی بوت او صاف پروتو مروه منتی بوت نایله پروتو او صاف او نایله دا دوړه بد کردار او خانه کعبه خانه کعبه کې دن زنا کړی الله پاک تیرا غټي جوړی کړی دي بوتان شي دو په یو ډیر یې خدای زمانہ کې بل ډیر یې زمانہ تیرې ده چې بس دا غوې تعظیمی شروع کړه بس دغه په مینس کې به طواف نه کو نغې نه غیر چا پیرا به طواف نه کو صحابه د زمانه جاهلیت کې د سعی د صفا مروا کړه چې کله په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د الله حکم راغی د صفا د مروه نو صحابه اوم دا خبره زړه کې عجیب ونه وګڼل چې د دې صفا مروه په من تر اوسه پورې دلته من شرک کړی دی دلته خو صفا اوسا په بروتو مروه مې نه اله پرتا او يهودو زدو د عنایت نه دغه اعتراضونه شروع کړو نو الله یې ګوره ان صفا والمروه من شعائر الله صفا ډېر او مروه ډېر من شعائر الله دنه خود دین د الله تعالی نه دی شاعر جمع د شاعر دا شاعر ویل کیږي علامت خاصه د شي ته ګره ادار چا خپل یو علامت دي د ګره د سکانو خپل یو علامت ته هغه ګیرا وختو پګړې ولي هغه تورې دل ځوند کړی د اندوانو ځان ل خپل یو علامت دی دا ارچ خپل خپل علامت دی ښا نو شاعر وی لیکيږي علامت علامت خاصه دغه رنګه شاعر الله چې دی دا زمانیاتم دی مکانیاتم دی اشخاصم دی په جمعات دا خاص علامت دی د دین د نه خدا الله پاک نه خلق را جمع کیږي د عبادتونه کوي جماعتم په شاعر الله کې دا خیر قران شاعر الله دی کعبۃ الله شاعر الله دی صفا مروه دا شاعر الله عالم تم شاعر الله ویل شي نو صفا مروه دا من شاعر الله لا من شاعر الشرك دا د شاعر د شرک نه دی بلکې د شاعر الله نه دی فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت او اعتمر ګور دا یو الله په حکم کړل چې احیا د دین ابراهیمی وکړي کنه احیا د دین ابراهیمی صدا هغه کې یو د صفا مروه سعی بیبی د ابراهیم علی السلام د خپل بچی د پاره د اوبو طلب کې منډه والله لیکن کوم ځای کې چې بچي نخکاری نو منډه کوي ډېرې تخیږي ګوري بیا بل ډېرې تخ الله پاک داغه آغا ادا الله پاک د ډېره خوښه شه ده پرې خدای نو اوس فمن حج البيت پس هغه څوک حج شرعي معنی اصطلاحي دواړه کول شي حج خو په لغت کې څه توي قصد اراده توي نو فمن حج البيت پچا چې حج کو د بیت الله یا پس هغه څوک چې قصو کې د حج کولو د بیت الله او بیا تمرا یا عمره کولا اعتمرا عمره سمنه زیارت او سو الته چلا شي حج عمره ل زیارت زیاره وی نو اهل بیت وی ګور دل دم دو د زیارت قائل فلا جناح علی ان يطوف بهما سعی بین صفا او مروه دا سعی بین صفا مر الب تعمیږي چې ستا خپ صفا منتی ولګي په مروه منتی ولګي بره بخیجه سنب سے خپب لګای الب دې سعی پوره کی او حدیث کې راځي هغه وچا کړی او دلته فمن حج البيت او یا تمره وچ اسی سو سعی کوي نه بیا سعی وجوبی ده نه فرضی ده بیا نه نفلی ده ا طواف نفلی شته لیکن اسی د حرام اچو سعی بین سفنا حج عمره نیت چې وکینو الب سعی بین صفا او مروه کی نو فلا جناح علی ان یطوف بهما نو چې ګناه نشته منسه صاحب نه صفا او مروه سره مستحب عمل عروه ته پوس کړل عائشہ رضی الله عنها هغه نه معنا دن فلا جناح علی الله یطوف بهما ویل نو بیا خبره وکړه ویل فلا جناح علی ان یطوف بهما کچرت الله يتوه به ما ویلې دلته خو اي يتوه به ما ویلې اشاره دې ده چې سید صفا د مروه سید واجب دی ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اوس ګره د ترغیب ورکې د نیکه ومن تطوع خيرا بلکې ترغیب دې څه شته اخلاص ته چې ګور حج کوي عمره کوي سعی بین صفا مروه کوي معتمر یې خو په اخلاص سره وکا چا چې په خوشاله سره وکړه نیکی ومن تطوع چا چې په اخلاص سره وکړه نیکی چا چې په خوشاله سره وکړه نیکی خیر نه مراد التا دغه عمره حج کول دا چې کینو پس سره بکای په اخلاص سره بکای نور د دنیوي اغراض باندې نه نو فإن الله شاکر علیم پس یقینا الله پاک بدل ورکوونکی دی علیم فو دی دار چا په حال منه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اوس دلته الله پاک زور نه ور کوي کاتمین د حق ته چې څوک حق پټي غل کتمان کوي نو الله پاک هغه له زورن ور کوي هغه له یره د عذاب ور کوي دی يهود سکړي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صفات پټ کړیو د قران حقانیت پټ کړیو د تحویل قبله خبره پټ کړیو لیکن آیت په عموم مانته ده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات یقینا کسان یکتمونا چې پټي پټي سمانا کتمان وی لیکيږي خازن و ای عدم اظهار شی ته لیکي چې دیو شی اظهار پکاري او ته نه ظاهر وي کتمان سمانا چې دیو شی واجب دی او ته مستحب ښکارا کوي یو شی حق دی ته دا غي اظهار نه کوي یا پکې تحریف نه کوي یا پکې تعویل نه کوي دا ټول لخوا یقینا کسان چې پټي هغه انزلنا چې من را لګري ما انزلنا ویل هغه وحي مطلوب ده که غیر مطلوب ده ځکه ما ویل ما انزلنا هغه قران دی که حدیث من البینات والهدى دا بیان د ما دی چې ښکار حکمونه دي والهدى او د هدایت خبرې دي بینات نه مراد هدا نه مراد بینات نه مراد سماوي کتابونه چې هغه کې تورات انجیل او قران ټول داخل هدا نه مراد سنن د انبیاء علیهم السلام احادیث د انبیاء علیهم السلام زګه قرانم بینه ده کنه خدا دې کتاب نه جنس کتاب مراد آسماني کتابونو کې الله ما الله یې مونږه ما انزلنا بیان کړی یو حکم ما په یو کتاب کې قران کې تورات کې بیان کړی دی زما پیغمبرانو بیان کړی دی ا دوی داغه اظهار نه کوي قران یو مسله بیان کړي حدیث یو مسله بیان کړي او دغه مسله پټي یا په کتابونه کوي یا پکې سکه سکه نو الله فرمایي اولایک یلانهم الله و یلانهم اللائنون دغه کسان لعنت کوي په دوی منتی الله پاک د لعنت معنی مخه تاسو اوري الله پاک داسې خلق د خپل رحمتنا لری کوي ويلعنهم اللعن لعنت وي بدو منته لعنت کول کی لعن النسوک مراد دی ملائک دی مومنان اګوره د الله پاک یو خبر ورکړی دی چې وای الانهم اللعن نو مومنان لدا پکار دي شاوي پدې يهودو منته چا چې کتمان حق کړی دی یا پدې زمانہ کې سو کتمان حق کوي کړي اوس ترغیب توبه ته ورکړي چې دا خو مستحق د لعنت شو لیکن هغه خلق بدل لعنت نه بار شي مگر هغه کسان تابو چې رجوع وکړه الله تعالی توبه وکړه په جواب منته تابو دغه کتمان نه واپس شو دغه د غلطو نه واپس شو توبه وکړه رجوع کړه الله پاک ته تابو رجوع کړه سمانا د داسې خلق مجالس هم پرې خود لخوا ورسره واصله او نیک عمل کوي اتباع د سنت شروع کړه دا داسې خلکو مجالس پر خل فجبه توبه وکړه او اتباع د سنت شروع کړه په اعمالو کې وبینو او بیان یو کا بیان یو کا د خبرې چې خلق ورزه تر اوسه خطا او ما وسې شو زما ورد عمل صحیح نه دا خبره ما غلطه کوله دا می خبره غلطه کوله دا وبای داغه وره بیان مو کی نو فاولائک اتوب علیهم پس دا کسان الله وی اتوب علیهم توبه قبلهم ددوی زکه وانا تواب الرحیم ډیر توبه قبل قبل ډیر توبه قبل اون کې الرحیم رحم علیهم سو ګناه کې توبه بس یې معاف کو موانا تواب ما لیکن سورت آل عمران وګوره دا توبه د مولا سے وخه د مولا د توبې د پر درې خبرې لیکن هغه مولا چې کتمان حق کړي دی حق پټ کړي دی لیکن اوس هغه مولا دی چې حق نه دی پټ کړي یا عامی دی یو کم نوی آیات وګورئ د سورته آل عمران یو کم نوی آیات الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا دا اوس هغه مولا دی چې کتمان یا هغه امی دی دا خو بس داري خبره چې توبه وباسي او خپل عمل صحیح کی په اتباع سنت کې روان شي فإن الله غفور رحیم لیکن چې اوس منافق دی د منافق توبه الله پاک ذکر کړی دا داغه لپاره سلور خبرې سورۃ النساء وګوره یو سل سلورم سل اختمات سلورم سل اختمات هغه کاتمین چې توبه یو وکړه نو الله پاک توبه قبلې شرایط یې دغه لیکن هغه خلق چې توبه نه دا وکړي تر مرګ پورې بس دغه خرافاتو کې په دې قباحتونو کې لګیایي الله فرمایي یقینا کسان کفرو چې کفر کړي دي حق پټ کړي دي عنادن يهود خو په عناد کې لګیاو بیا وماتو وهم کفارون مرشو دوی پدا سے آل کی چی دوی کاو فرکون کیو وماتو وهم کفارون مدارک وغیرہ لکی الذین ماتو وهم کاتمین الحق ولم یتوبو وماتو مرشو پدا سے آل کی چی دوی سو کافر وخا اولائک علیہم لعنت الله پدا سے کسان منی لعنت د الله دے د ملائکو دے والناس اجمعین د تمام خلق دے پدا سے خلق بیا ملائکم لعنت وی الله لعنت وی والناس اجمعین دنیا کې هم وي نو آخرت کې هم وي لکه رسو سورۃ الاعراف وګوره ملائک په موي مؤمنان په موي بلکې د دوی دا کشران د دوی دا کشران چې کوم دي د دوی تابعدار دوی په چې روان نو ګور دوی هغه کشران د دوی د دوی تابعدار هغه په مسکه لعنت او ستتمه د خالدین فیا همیشه به پدې کې همیشه به پدې کې سر زید د وسه د جهنم دینه پدې جهنم کې به همیشه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون ګورا دا تتمه د مخې دوړو مزامي مخې توحید مضمون د توحید مضمون د رسالت بیان شو دلته اوس بیا داور توحید معاد کړه اول داور توحید راوړی وا یا ایو الناس عبدو پاغه منته پینځه عقلی دلایل ذکر کړیو او په دې منه تقریبا لس عقلی دلایل ذکر کی لیکن البته داور توحید سوا پرد شرف دعا کې واقع چې د الله نه ما سیوا بل چا ترا مدد سموای بل څوک مشکل کو شام منګنای د عبادت ټول اقسام الله له وکړ وذلتا داور توحید دا پرد د شرک فعلی کی اورد د شرک په تشریع چې ورته وي اورد د شرک فعلی کې سمان د الله په نوم باندې ور نظر نیاز من اختیار کوي د الله د ما سوا د بل چا په نوم باندې ور نظر نیاز من اختیار نه کوي کوم شی چې الله حلال کړی دی حلال وګڼي کوم شی چې الله حرام کړی دی حرام وګڼي بندگان چې ورته حلال حرام وي ورغه حلال حرام نه دي نو دلته داور توحید د فرض د شرک فعلی نو اصل دلته داور توحید د فرض د شرک تحلیل او تحریم د دې د فرض داوا ذکر کی نګورا دا خلق مسله پټي مسله نوازه کوي او الله پاک وي زه مسله ښکارا کوم بیانوم نو الہکم الہ واحد د الحام معنا مشوره صدا عبدا د مشوره معنا نو د الہ معنا با معنی عرفی څنګه کوي معنی عرفی نو الہ ته الہ زکوي چې د معبود دی نو معنی عرفی بدا کوي و الہکم معبود د الہ معنی وس سره کوي معبود بر حق دغرنګي الی حل فصیل الله ماخذ زند الی حل فصیل مینا کړه بچی د خپل مور سره الی حل فصیل نو الله تعالی زکوي چې د الله بندگان د الله سره سکه مینه کوي د الله سره محبت کوي یا الله د سند الله یلی هنا ماخوذ الله یلی سمنا پر دې ته وي الله پاک خو سو پینې نه کوي ذکر ورته الله وایي یا منا د ولهنا دا ماخوذ او معنا د حیرانې دو نو انسانان د په عظمت کې حیران دي د الله په عظمت کې حیران دي ذکر ته الله دغرنګي الہ یلہ الہتو دا په معنا د سکون سره مرادي په معنا د آرام سره زګه کله چې ته الله پاک ذکر اسکار کینو انسان ته سکون ملایي دا رسول اله الا هو یا نتیجه دا یا تفرید دا یا علت دې د ویلا حکم اله واحد حقدار د بندګه استاسو یکی او الله دې حقدار د بندګه استاسو معبود یو دې ذکر لا اله نشته د حاجت تر سر کوونکې الا هو سوا د الله نه حقدار د بندګۍ یک یو الله زکه دی چې د حاجت تر سر کول والا صرف الله دی بل څوک نشته حاجتونو کیا غتا را مدد شوی دی کی الرحمن الرحیم دا دوړه صفاتونه دلیل دی دا الله په وحدانیت حاجت تر سر کول ولا زکه هغه دی چې رحمان دی عام رحم والا دی په عام بندگانو او خاص رحم والا دی په خاصو بندگانو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ګورا خلق تپوز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کوي حدیث کې راځي چې تاسو الہ حکم الہ واحد نو خلق مد دلیل والای په دې څه دلیل نو دې جنو دلایل ذکر کوي دا الله په لوهیت باندې چې حقدار د بندګۍ یو الله دی ځکه چې هغه حاجت روا ده نظر نیاز منخت چې کوي دی الله پاک په نوم وکوي دا بل چا په نوم نه کوي ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو د زما کې وقت لا فی الليل والنهار پتلو راتو د شپې او دروځ کې یا معنا دا چې یقینا شته د پیدایش د نفس اسمانونو زمکه نه دي ذکر کړي یقینا شته د پیدایش د اسمان د زمانه کې د مکانات دي وخت لا فی الليل والنهار دا زمانیات دي د اسمانونو په پیدایش یو غره د زمکه د څومره ذره ذره هر یو شی دلیل لګل د الله په قدرت باندې تجری چې چلیږي په بحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د فائدې د خلقو تجارتونه کوي یو جنا مل بل مل تروال سمره فائدې الله پاک دا جاسونه دا کشته ذریعہ د فائدې ګرځولې دي وما انزل الله من السماء فاغنسس کې چراوری الله پاک مې نسمه د طرف د اسمان نه مما ان باران چغه باران د مما ان د ما بیان نو فاحیا به الارض بعد موتیا پس تازه کړی د پاګه سره زمکه بعد موتیا پس د وچواله دارین او د وریځ کې المسخر بین السماء چې ژوند دې په من د اسمان ولا روزي او د زما کې مسخر یا خود دواړو سره متعلق دي د ریاح د صحابي یا د صحاب سره متعلق او صحاب المسخر د دې صفت ده دا تمام شذون تو ګور الله آیات لآیات لقوم یعقلون لآیات دا ګور اسم دین نشو دا مخکې خبر ذکر شو خامخ دلائل په قدرت د الله باندې لیکن داغه قوم د پاره عقل چې عقل چلی د عقل نه کار اخلي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وزلت الله پاک ير ور کوي او زورونه ور کوي مشرکان لرا ير پس کی ور کوي په تحلیل او تحریم نو هر کله چې دلایل یا عقلیه ذکر کړه او زورونه کوي مشرکین لرا چې ګور دي دلایل نه عبرت اخلي بیا هم تاسو سکوي د الله نما سیوا د بل چا په نام نه ځم نیاز منختی ورکوي نو په دغه شی زونه کې ورکوي دا جایز دی نو دا جایز دی دا ناجایز دي ته ویل کېږي شرک تشریع په شریعت کې د الله پاک سره په تشریع کې د الله سره شریک وایي حلال او حرام خو د الله د طرف نه تاسو غړای سیوا د الله پاک نه اندازن شریکان شریکان سپطاعت کې یحبونهم که حب الله مینا کوي تاسو د دوی سره یحبونهم د دوی سره مینا کوي ګوره محبت څه ته وي میل القلب ته چې زړه او طرف ته مایل شي او محبت مستلزم د اطاعت ده ځکه ان المحب للمحب یطیع محب خود محب یا سکه اطاعت کوي کنه نو چې تاسو سره محبت کوئ هغه محبت ورور یې زیاتی دی حتی ورسی چې هغه د توې د حلال د حلال د حرام نو الله سره تاسو سکه حصدار کې پس کې په اطاعت کولو کې دغه د شرک په تحقیم شرک په تشریح وایي یحبونهم من قواعد دوی سره یا یحبونهم دغه معنا د وجنا د یحبون د مانام کې یحبون می طاعت کوي تاسو د دوی یطيعون سوال دار دي چې محبت کول دا خو جرم نه محبت خود مور خپل سره مې محبت کې د دنیا کې غلار شي سره محبت منه غوسه محبت کول خو جرم نه د الله سره محبت سره داغه اطاعت کول دي داغه منل نو په دغه اطاعت کې د الله سره شریکی سرنګ چې د الله حکم باندې په حلال او حرامو کې دغه رنګ د دوی خبره مې کله د دین زیات شي د الله سره محبت د دوی د مینه د دوی سره پشان ته د محبت د دوی دا چې د لکه چې د الله سره که حب الله په شان ته محبت دوی د الله سره که حب ایاه دا نه چې د الله پاک نه انکار کوي بس تحلیل او تحریم دا خدای الله کار دی دو تحلیل او تحریم بیا د دوی نه مو غړي کنه سرنګي چې د الله په نوم نظر نیاز منښت ور کوي د دوی په نوم نظر نیاز منښت ور کوي څنګه چې د الله حصہ دوی خدان دا غرنګي دو د دوی حصہ مقرر کړي ده الله فرمایي والذین ابي ابن قیم رحمت الله علیه په هادی الارواح کې هادی الارواح دا کتاب هغه د محبت درې اقسام یو لله بل فی الله بل مع الله یو د چا سره محبت د الله د پاره الحب لله چا سره محبت کوي د الله د الله سره د عمر محبت دی چې بس چا سره چې مینه کوي خدای الله د پاره کوي چې دا دیندار سره بل فی الله المح الحب فی الله دا غټه درجه ده فی د انغماس ته پاره دی نه الله په محبت کې ډوب دی ښه دا خو محبت حقیقی شرعی دی لیکن درم محبت د غیر سره یو لله دی بل فی الله دی درم مع الله مع الله سمانا یعنی محبت د غیر سره په شان ته د الله دغه سره شرک ده والذین آمنوا اشد حبا لله کسان آمنو چې مؤمنان دي اشد حبا لله دا ډېر کلک دي په مینا د الله کې طوفانونه دی وی تکلیفونه دی وی خوشحالیانه دی وی غمونه دی وی دو ټس نه مسکیږي راخه هر وخت دوی د الله پاک په اطاعت کې دي غریبانان دي کامیران دي تنگ دست دي او خوشاله دي دوی د الله سره بل څوک نه صدار یو د الله په اطاعت کوي هغه ته حلال وی چې الله ورته حلال هغه ته حرام چې الله ورته حرام جائز ناجائز هغه غني چې شریعت ورته وی دي نو بیا په خپل غمونو کې په خپل خاطو کې په خپل عبادتو کې معاملاتو کې په تمام اعمالو کې قرانه کې بهر انفرادي اجتماعي بس هغه کوي چې قران ورته ویلي سنت ورته ویلي یا شد حب لله عددوی خو بس کله نه کله خو په تکلیف کې بیا الله ته چغي وي او مؤمن خدا دې په هر وخت یې بس الله یاد دی ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب دا آیات مختصر و اورای اصل کې دا تخفیف دی سوچ د الله نماز سوا ځان نه تحلیل او تحریم جوړي بل پس روان وردل تلو تمنا یا داوم کې دې شي لیکن هغه پرې لو شرطیه یرا رؤیت بصری دی یا رؤیت علمی او اول د آیات حاصل دار چې دا مشرکان چې کوم دي کنه دوی شرک ولي کوي نظر نیان منقت د غیر الله په نوم ولي ور کوي دوی ته د الله د قوت څه احساس نشته دوی ته د الله د عذاب څه احساس نشته کدوې ته د الله پاک د قوت احساس وشي دوی ته د الله پاک د عذابونو احساس وشي نو دوی بیا ټیک ټاک مطلب دا یرا رؤیت علمی شي کنه نو بیا خو یو مفعول غواړي دا الذين ظلموا دا یرا دا فاعل شو لو شرط یا یرا فعل شرط وماند یرا رؤیت بصری رؤیت علمی نه رؤیت بصری رؤیت بصری الذین ظلموا دا د یاره د پر فاعل بیا به مفعول حذف کوي حالان پسې هم ادا اذ يرون العذاب دا بظرف دی یاره د پر او د لو شرطیه دی نو جزا غواړي کا هغه ول راو بس الا عالمو او علم په معنی د یقین سره نو ولو ير الذين ظلموا دا اذ يرون العذاب دا رؤيت د ظالمانو بكم رؤيت د ظالمانو د حال د خپل نفسونو په کوم وخت کې په هغه حال کې چې دوی کل عذاب ویني دنیوي یا اخروی دغه حال معتبر دی دغه حال ته نه مراد اذ يرون العذاب هغه حالت چې کله دوی ویني عذاب لرا بیا معنی ته وکړي ولو ير الذين ظلموا کچره ویني ظالمان حال د خپل ځانو څنګه هغه حالت کې چې کله ویني دوی عذاب لرا په دنیا کې او آخرت نو لعلمو جزای کې او کيرا رؤيت علمی واخلې رؤيت قلبي چې ورته وي د فعل قلوب نشي بیا خو دوه مفعول غواړي خو قانون دلدا دا دی چې کله د لو نرستو په جمله کې ان راشي ان د ان نرستو چې دا سرازی هغه بیا مفعول ګرځي د چا د پاره د یارا ده دا هغه مخې د یارا د پاره دغه فعل افعال قلوب د پاره معنا دلته لو شرطیه دی یرا فعل شرط رؤیت نه رؤیت علمی مراد شو ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب کچره په دې ظالمان په حال د خپل ځانونو اذ يرون العذاب ان کر چې دوی عذاب وي نو دوی بخامخه د حلال په ځین خطا شم ځکه مفعول ان القوه لله جميعا دی او رؤیت علمی دی نو کچری ویني ظالمان سسو ویني ان القوه لله جميعا چې قوت د الله پاک دی طاقت دا یو الله تعالی دی او الله پاک سخت عذاب ولده لما اشرکو بیا به دو شرک نه وکړي خو شوي په معنا دا مخکې لګ تداخل شو ولو ير الذين ظلموا كشرتا لیدل ظالمانو ګوره چې کله د قیامت رشي د دوی حال بسوي الله پاک هغه حال د دوی ذکر کوي استبر الذين تبعوا کلا چې جدا شي آ کسان چې تابعداري شوی دا من الذين د چانه جدا شي دا کسان نه تبعو چې تابعداري کړی دا ګور تبرع د مطبوعین او د تابعین نام قران کریم جا بجا ذکر کړي راخه تبرع سمانا ځان بچ کول د الزام د غیر نه ځان بچ کول د مسؤلیت نه ځان بچ کول ځان بری او ذمہ کول چې زور استاد ذمہ وار نه ور مختصر دا چې هغه نیکان بندگان چې دا غوي دنیا کې دا غوي په نوم نظر نیاز منښت ور کړی شي دی هغه تر مدد شوی دی شي قیامت پر دی هغه بم تبرع کوي چې موږ ته سر نه پته نشته حاصل بیانو چې آیاتونه راړو او ټول په زو وخت زیات راضی به تاسو ته مخه مخه ته ان شاء الله نشان دی وکړي هغه وو یې رمن خو تاسو د اعمالو نه خبر نه چې تاسو چاته چې غولې چا په نوم نظر نه یاد منښتي ورکړي دویم قسم ګناهګار د ګناهګار هغه پیران چې په خپل اعمال شرکی واقع دي د شرک خلک شرک طرف درابللو شیطان انسی یا جنی یا پیران خپل بدمعشان بدمعشان ځان په زرا ور کړی دا غو ته بر را ده ادا کړ هغه وې سړو من کله تاسو په خپل داسې کار کړی دی مون خو در منې زور نه دی کړی دا مون خو تاسو منې زور زبردستی نه و او دریم قسم هغه آیاتونه به ذکر کی چې هغه به عام وي د نیکانو بندگانو او غیر دوړو له شاملي هغه کې د آیات ته یو لیکن ورول عذاب که متعلق دې من الذين تبعوا سرنو استبار الذين تبعوا کو بیا عموم دی او کنه دا ورول عذاب د دواړو سره شینو بیا صرف هغه هغه پیران هغه بد کردارا هغه مشرکان چې خلق د شرک طرف طرف بل هغه متبوعين به بیا مراد استبر الذين تبعوا کله چې جدا شي یا کله چې جدایو کیا کسان چې تابعداري شوی د متبوعینو نو چا نه جدا یو کې دا کسان نه تبعو چې هغه تابعداري کړي د متبعين وراو العذاب او دوی به ویني عذاب لرا چې عذاب ویني کا نو دا وخت به دوی سي تبرع یو بل نه بجدا یو بل من تبلان تان وتقطعت بهم الاسباب تسدس بشي بهم الاسباب د دو په منځ کې تعلقات تسنس بشي ختم بشي د دوی تعلقات د پیرای مریدای تعلق به ختم اسباب د سبب جمع ده سبب څه ته ویل کیږي سبب یې لیکيږي وصل بین شیئین تا چې دو شیئین په منځ کې وصل راولي یو ځایوالي راولي نو وصل سبب څه ته وي هغه طریقې ته وي هغه تعلق دوي چې د دوه په منځ کې کوم تعلق د شرکیاتو د پیرې مریدو سم محبتونو تمام به ختم شي وتقطعت په یو ځل هر څه به ختم شي باب تفاعل راوړل ده د دوی چې څومره جمله تعلقات دا ټول والله پاکوي ختم شي وقال الذين تبعوا لو ان لنا كره دغه سي خایبا دوی ته الله اعمالهم نور عملنا حسرات علیهم د پر د افسوسونو په دوی باندې دا خو یو عمل دوی ولید یو عمل د تبرع د متبوعین دوی ولید تابع الله د قیامت پر نور نور داسې اعمال به ورته الله پاک وخی چې هغه به سبب د افسوسونه په دوی منته او قران کریم دغه افسوسونه د دوی ذکر کړی دي لکه دوی به افسوس کوي په اتباع د رسول پسې لکه سورۃ الفرقان ورای او د سورۃ الفرقان آیات وګورئ او اشتم ويوم يعوذ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سوچ ما د رسول الله تابعداري کړې دغرنګي دوی به ارمان کوي چې موږ په قیامت منته ایمان راوړې لکه سورۃ الانعام وګورئ او د سورۃ الانعام آیات وګورئ یو دې یو دې شم نو ګوره قیامت پسې به دوی ارمان کوي د غرنګي ایمان پسې چې موږ ایمان ولې نه راوړې لکه سورۃ الحجر وګورئ او د حجر آیات وګورئ اول آیات دویم آیات ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ارمان دې چې موږ مسلمانان وې دغه رنګي تکذیب بی آیات الله پسې چې ارمان دې موږ د آیات الله تکذیب نه وکړي لکه سورۃ الانعام وګورئ او د سورۃ الانعام آیات وګورئ او اشتم بلکې او اشتم دی یا وشتم آیات د سورۃ الانعام ذکر د دلائل توحید شو تخوی مشرکین لور کړی شو نو شروع کړي په شرک فعلی او دغه په اقسامو کې د شرک فعلی او دغه په اقسام کې شروع کړي په دې آیات کې رد تحریمات تو غیر الله ده تحریمات د غیر الله چا چې ځان نه حلال او حرام جوړ کړی دي تحریمات د غیر الله یا نظر له غیر الله یا په دې الفاظ سره تحریمات د مشرکینو نیازات د مشرکینو اوس په غیرت کوي نو خطاب کوي یا یوحنا سو عام خطاب اے خلقا کلو مما فی الارض حلالا طیبا کلو ګور امر ده کلو مما فی الارض حلالا طیبا زکه چې دوی د ځان نه حلال او حرام جوړ کړی دي تحریمات د غیر الله بعضی د وجه د اتباع د هوا نه چې بس خپل د خواهشاتو پس روان دي ځان نه حلال او حرام جوړي یا یو شی منسوب کی دیو درگاه سره چې دې من د پلان کې بابا نظر دی یا پلان کې پلان کې هغه شی حرام نه دی لکه صاحب و غیره رسو راضی بحیره و غیره نو دا خو حرام نه الله حلال بس حلال ساوري دي ځان نه حرام دې منه پلان کې نظر دې پلان کې روح پکې نه دا پلان کې لکه په دې مقبره کې یو زیارت دی نو هغه کې ونی دي نه نیولې الله سبحانه سره دریم تحریم دو صدا وجه نه کوي تحریم لغیر الله د وجه د رهبانیت پیرای مورې ده پیر مورید ته وی چې دا به نه خوري دا به خوري دا وره پتا خنه راځي نو بس ما ته پیر سی ویل دا د دې شي په ځنه خره ما دا نه خره الله وی خلق کلو خره جایز دي تاسو د بار خره مما دا غشینا فلارو دي چې پزماګه کیږي خورای څه شیخ وری حلال خورای طیبا دا طیبا یا په تاکید د حلالن خورای حلال پاک ګور طیبا باج وی دا تاکید د حلالن د پاره وی حلال سي خو پاک وی حلال پاک خورای بعضی حلال داسي چې پاک نه کنا دا معنا هغه حلال چې پاک وي یا بعضی ودا طیبا امام شافعی وایي طیبا کې معنا د لذت پراته ده کوم حلال خورای چې هغه طیب وي تعالی مزرا کوي کنه یو شی به حلال وي تعالی به مزه نه راکړي نه نه حلالا طيب یا معنا چې طيبا سمنا چې ستاسو غواړي خوري حلال چې ستاسو غواړي یو شی حلال وي ستاسو نه غواړي یا من حلالا طیبا حلال طیب سمنا چې هغه پاک وي د هر شوبې نه خورای به شوبې شي چې شوبه پکې نه ځکه مې مسلم باب کې تر کو شبهات به شوبې شي دغه خورای نو حلالا طیبا حلال خورای مزیدار حلال طیب وی ځکه باندې شي وخت په لاړ شي وخت د فرج کې ډیر وخت لاړ نو بینه وکنه حلال خدا خو مزیدار خو نه ده ولا تتبعوا خطوات الشیطان مزه په قدمونو د شیطان او خلیل وی خطوات شمس سمنا داغه د آثار خطوا جمع د خطوتون دا خطو لیکيږي مقدار القدمین تا یو قدم چې واخلې کنه دا قدم چې واخلې کې دي دې مې څه سوي خطو وي نو معنا صدا مزه په قدمونو د شیطان چې کوم دې قدم شیطان خېره هغه ځکه ورک تو ور قدم کې نه دی کوم شی چې د قران او د شی د قران او د حدیث نه خلاف دی بس دغه خطوه دغه قدم د شیطان دا ول انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو د لپاره دشمن ښکارې د علت بیان و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله الله وی دا شیطان تاسو د پاره دشمن ښکار دی ځکه چې انما یامرکم بسوء والفحشاء دا وس علت د دشمنه د شیطان یقینا حکم کوي دا شیطان تاسو ته بسوء والفحشاء دلته امر د عام امر نه دی مراد امر نه مراد صدا وسوسه د شیطان ده شیطان تاسو ته وسوسه کوي بسوی والفحشا د بدو نه غانو د بدو کارو سو ستوي اقوال شرکیه چې د الله نما سوا بل چا تر امانت شوی فحشا ستو یا فعال شرکیا تاسو ته وسوسه کې د شرک اعتقادي او د شرک فعلی ښه چې الله نه ما سوا بل څوک متصرف وګڼي بل چا تر مدد شوی نظر نیاز منخت د بل چا په نوم ورکړي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او تاسو ته وسوسه کوي حکم کوي د څه خبرې چې جوړوي په الله باندې ما داسې شی لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ یعنی تاسو ته وسوسه کوي حکم کوي د څه شي وینا کوي په وسوسه سره تاسو په ځړ کې دا خبره اچي شیطان انسی دی نو تا ته دا خونه کوي یو قدرت دا وایي چې شرکی ویناګانو باندې ادخته کوي شرکی عملیات باندې ادخته کوي دویم بل دا کوي وان تقول چې جوړوي په الله باندې ما لا تعلم هغه شی چې د تاسو سره پاغه باندې څه دلیل شرعي نه وي دې ته تقول علی الله سمن چې خبره ته دا تا نه فتوا چا او خدا جائز دانا جائز څه دلیل قرآنی په نشته نو جائز او ناجائز او حلال او حرام دا خدای الله کار دی مولا صاحب نه چا فتوا وغوښته د فتوا ورکې د حلال دا حرام دا جائز نه دا جائز دا کار حواله د سشي ورکه تاسو د حواله د قران او د سنت نشته خلق خدا غني چې دا فتوا درا کړه خو دا جایز ناجایز هغه دي چې خو چې الله پاک ورته جایز ناجایز وي ابن قیم رحمت الله علیه کتاب لیکل اعلام الموقعین عن رب العالمین ګور تاسو دستخط کوون کې کنه مفتیان تاسو فتوا باندې د سخت کول کی دا سخت مطلب دی دا چې دا د چې دا فتوا ور کوم دا د الله حکم دا د پیغمبر حکم ما لا تعلمون دا معنا چې دلیل د سر دلیل شرعي نشتی ښا او ته دې او شی په بارکه فتوا ورکړه دا جایز دی دا ناجایز دی دا حلال دا حرام بیا د یو عالم عبارت ورکې بس د عالم یو کتاب عبارت ورکې دی او فقی عالم د داغه عبارت ورکې بس داغه ویل الکه د تا تویل لی چې په شریعت کې د الله په دین کې د قران او د حدیث پر اړه کې ما ته یو فتوا دا راکا چې دا شی حلال له حرام دی جایز دی دا کار زما د پر څنګه نه نه بس فتوا ورکواخه وایزا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا ور تردید د شرک یو کګه نو وس رد په دلیل د مشرکین باندې دلیل د مشرک څه د چې تو ورته وای راځه قران او حدیث پسې دی وی بل نتبع مال فین کله چې دوی ته ویل شو اتبعوا ما انزل الله تابعداري خو دا غس انزل الله چې الله پاک را لګري ما انزل الله څه شه ده قران او حديث دواړه دی ورخه قران حديث ما انزل الله زګه قران هو واحدان او حدیث هم واحد نو چې کله درته ویلې شي و اذا قيل لهم هم کی دغه هغه خلق مراد دی ومن الناس من يتخذ من دون الله یا دا خلق یا ایه الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دوی ته چې کله ویل شو اتبعوا تابعداري وکړي د څه ما د هغه څه انزل الله د قران او د حديث اتباع وکړي وردا خبره قران دا سی وی حديث دا سی وی نو دوی سوی قالو بل نتبع ما الفینا بلکې دوی وی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وعده کړی دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته علم ولو بشات ګوره دعوت ولې مور کا ولو ور تقدیر قبل سنې خو قبل سنې خو بيزه کم اس کم لاله کړ ولو بشات اگر چې وی پلاران د دوی نه پويږي په هیڅ دین منته په هیڅ شي د دین منته په هیڅ خبره د دین منته ولا يهددون نه لار مندلي نو چونکه موږ ودل تعالی وسلیه د تقدیر غواړي اولو کان ابا او سمان که هغه پلار نه کان وی خلق وی پلار نیکی اگر چې اولو کان ابا ها که پلار نیکی نیکان خلق وی هغه پسې هم روان وي پلار نیکه پسې روان وي هغه پلار نیکه اولو کانو باهم لا یاقلون شیئا ولا یهتدون د قران او سنت په مقابله کې پلار نیکه هغه چې ار څنګه دي نیکانوي نیکان بلکې پرېدا اول او کان باهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دام لار نه کدا معنا چې په قران او سنت باندې پويږي او مو پس روان او کنه پويږي نو هم مو پس روان قران سنت باندې پويدل دا معنا خو د قران سنت نه مخالفت کې اگر چې پوي اوس دلته د آیات متعلق دی و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله دی خلق ته چې کله ویل شي چې اتباع د ما انزل الله وکړي نو دوی چې من خو اتباع د پلار نیکه کوخه نو دلته علت ذکر کړي چې دوی اتباع د مانزل الله ولې نه کوي دا خلق اتباع د ما انزل الله ولې نه کوي چې دوی ته دعوت د اتباع د مانزل الله د قران سنت ورکړي شي دو قران او سنت پرې دی او بل څه پس روان د قران او سنت په مقابله کې بل څه پس روان دا قران او سنت چې دونه من د دې علت څه ده الله وی ددو علت وجدا دا چې دا بهایم دي ساوري دي د دو مثال د ساورو دی وس او چې کله پکې تقدیر نه را باسي نو بیا تشبیه نه جوړیږي یا تشبیه د مرکب د مرکب سره یا خو عبارت دا دی و مسلو داعی الذین کفروا حال د دعوت کوونکې د کافرانو د دعوت ورکوونکې د کافرانو کم مثل الذی په شان ته د حال دا غ سړی دی یا نه خو بما چې چغه وي نو د داعی تشبیه ورکړل د چا سره د نائق سره تشبیه دلته ورکړی دا د داعی د چا سره د نائق سره الا دعاء و نداء دعاء و نداء خو یو معنا چې کلا دعا یوازې ذکر شي نو دعا نداء په یو معنا سره راځي یا نداء یو کله چې دواړه جدا جدا ذکر شي نو په یوې معنی سره راځي او کله چې یو ځای دواړه ذکر شي نو بیا البته معنی کې فرق چې وګونه اوچت کین هورتر استو ګوري خو د आवाज او مقصد نه پوي د قرنګي دا اعتباد ما انزل چې نه کوي ما انزل الله چې نه کوي دا دعوت ورکول دي کافرانو ته یا د يهودو ته اصل کې دلته دا کافران مشرکان دوی خود دعوت کله نا کله خو وګی دی خو په مقصد به نه پوي دا سری دا ډنګر دی یا ومثل الذين كفروا كمثل دواب الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء وندا حال د کافرانو په شان تدا حال دا غډنګرو ده کم مثل الذی کم مثل دواب الذی بما لا يسمع الا دعاء پشانت د حال د ډنګرو دی الذي ينعق اغه ډنګر چی چغي ورته ولیکي ينعق بما لا يسمع الا دعاء نو دلته تشبيه د بیا د کافرو د چا سره دا غ دواب سره دا کما سره دواب الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ندا نو الله وي صم بكم عمي فهم لا يعقلون نور نو سو توجيهات دي لیکن هغه کې تکلفات دي چا د مقلدین سره لګول دي سمم بکمن عميون فهم لا يعقلون دا تتمه ده چې دا سدي سمون یعنی هم سمون هم بکمن هم عیون او د دې تشریح وضاحت مخکې تاسو اورئ ګور هر کله چې عام خطاب شو اوس خاص خطاب مؤمنانو ته کی لکه مخ یا ول کیا ایو الناس عبدو بیا رسل یا بنی اسرائیل دلته عام خطاب نرست اوس خاص خطاب دی مؤمنانو ته ګوردا خلق مسله د تحلیل او تحریم دا خو نه مني څوک به منی او څوک به نه منی لیکن اے ایمان والو تاسو خدا مسله ومنای تاسو د شان سره دا خای نو دلته خاص مؤمنانو ته خطاب دی پاک حلال چې هغه پاکي حلالي مزیداری درې وړه معنی ده پاک وی حلال وی مزیدار وی نو خره د پاک حلال اغنا رزقناکم چې موږ تاسو له درکړي او وشکرو لله واشکروا لله نو چې کله تاسو رزق اخره کنه نو بیا شکر وباسئ د الله او د سنت طریقه دا ده چې الحمدلله وایا نو واشکر لله احسان منه د الله عقیده دا وګڼئ چې دا د الله د طرف نه دی بس تاسو د الله شکر زکه وباسای چې تاسو د الله عبادت کول کیږي اب بسریان وی دا ان د پاره د ترغیب دی خپل معنا سره ان کنتم اگر چې تاسو خاص الله عبادت کول پدې کې یو قسم ترغیب چې تاسو ګوره د الله عبادت کوونکې نو تاسو له الله شکر وکړ پکار دي د الله نعمتونه دا د الله نه غنل پکار دي هغه کې د الله سره بل څوک مې صدا راوي وشکر لله او شکر د الله دا دی چې د الله په نوم منتی ور کړی شي د الله درزاده پاره ور کړی شي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وهل به لغير الله ګور دلته مکیو ردو وتحریم د ما احل الله نو سرت دې په تحلیل د ما حرم الله مخیره د پسمانه چوشي الله حلال کړي دا حرام مګړه وسوي چې کوم شي الله پاک حرام کړي دین هغه حلال مګړه یو شي ته الله حرام لته حرام مګړه حلال مګړه یو شی حلال نو تو ورته حرام مو آیا یو شی حرام دی نو تو ورته حلال مو آیا نو مکه رد په تحریم د ما حلال الله نو سرت دی په تحلیل د ما حرم الله او انما حرم علیکم دا انما په حصر سره ذکر کړی دی یعنی دا رستو شیزونه په حصر سره ذکر کړی دي انما انما د حصر د پاره دی نو حصر دا معنا شو چې صرف د حرام شیزونه دغه دي دغه سلور دی مایتا تاو وینا لحم الخنزیر او ما هله بین غیر حالانکه قران کریم خو ګڼ محرمات بیان کړي هغه چې الله په حرام کړی سورته مائده او قران عام وغیرہ د غرنګ صدا حدیث په نظر سره او حالانکه الله و انما یقینا حرم الله حرام کړی جواب دا دی چې ګورا دلته حصر د سو جن دی د دې وجه نه دی چې قران کریم دلته اصول المحرمات ذکر کړی دي اصول محرمات هغه محرمات چې هغه په تمام ادیانو کې حرام د آدم علی السلام نو اخلا تا قیامت پورې معقولات کوم شیزونه چې خړلې کیږي د کوم شي چې خوراک دی قران کریم اصل کې اصول بیان دا سلور شیزونه د اصول د محرمات نه دي سمانا په تمام ادیانو کې دا اول نو غفله تر اخره پورې دا حرام غنل کېدل سمانا د الله په شریعت کې دا اول نو غفله تر اخره پورې دا حرام دانا چې نور د خوراک شیزونو کې غني حرام نشتی نه ډیر شته نو انما حرم علیکم المیتتا وردل ته صيغه د معلومه راوړه فاعل پکې شوک دی الله یقینا حرام کړی دی الله پتا سمنه المیتتا مردارا مردارا په خپل امر شوایا ذبح شرعي ونشوخه دغه ته سوی مردار وای یو هغه چې وټکول شي او پر نار تاو شي او دا شي هغه رسو سورته مائده ذکر کوي ښا منقوزه وغیرہ منخنقه وغیرہ هغه د مائتتی اقسام نو دا يهود وغیرہ دا خو مائته تخوري کړ ودما وینا وینا مسفوحه هغه وینا چې بيدل شي یو خود د غوخه سره کله کوي دا نه ها دې کې بیا شرعي استثناءات شته لکه او حلت لنا المیتتان د میتتا کې او دم کې څه استثناءات شته او حلت لنا المیتتان یا سمک والجراد هغه دوه چې زبې نه شي کنه ما یو ملک بری او بحری دا دغه رنګي وینه کې استثناء شته کنه احلت لنا الدمان الکبد والتحال یو کبد دی بل تورې چورته وي تحال د خنزیر د هر شی چې دی دا غینا پیدا غسل حرام دا اصل کې په عرب بنا ده سړی چې اصحاب تزي غوخرا کا اته ورته بیا داونه لکه پستا اوس خدای استلا جوړ شي لیکن غوخرا کنه په کې سواز غا چوري ساډو کې چوري وسخه نو ولحم الخنزير وقد خنزير نو خنزير څه شي دا حرام دی د خنزير نه پیدا غسل حرام دا يهوديان کوي ویني دوست کی ها په دې زمانہ کې ډاکټري اصولو کې بیا لیکن حاصل دا چې کوم شی د الله نه ما سوا د بل چا په نظر نیاز داغه منخت وشي شکرانه چې ورته وي دای په سلورم لمبر کې راوړ چې دا ور د خنزیر نام زیات پلیت دي دا شکرانه نظر نیاز منخته دا خټکانه یو لسمه دولسمه چې کوي ګور یو معنا دلته دا دا ما وحل به ما په عموم سره واخله هر هغه ساوره اوهل په معنا د زبې سره واخله به زائد کیا فيه لیکن به زائد کړي لغیر الله کې لام په معنا د به کوي باسم غیر الله نو معنا څه شو ما ذبیحا باسم غیر الله هر هغه ساوره چې زبا کړي شي په نوم د غیر الله د الله نه ما سوا د بل چا په نوم هر هغه ساوره چې زبا کړي شي په نوم د غیر الله منی خدا معنا لګه کمزوري دا ځکه چې اهل بدع د دین استدلال نسی چې نظر نیاز منخت د غیر الله هغه ساوري چې هغه زب کړي شي نو هغه حرام دی قانون دا نو د دیګونه میګونه استبل نو بس مفسرین دا وایي کنه اصل کې دا دا یو تمثيل د پردا معنا کړي شوی دا نره تخصیص د پاره دا یو تمثيل دی د وجه د عادت عربونه چې عرب اکثر داسې داسې وایي عرب اکثر داسې وایي عادت عرب دی لیکن بل دو نور معنی درې وما احل به لغیر الله هغه بس هغه دا لیکن لغیر الله کې د الله په معنا د با سره ماخله هر هغه څور او حلا چې زب کړه شو لغیر الله لتقرب غیر الله د پر تقرب د غیر الله د پر د منخت د غیر الله د پر د نظر د غیر الله یو ساری منی تا چړکای کې خدا لیکن اغا لالی کی صد پارا لتقرب غیر الله د پاره د نظر د غیر الله د دې معنی په اعتبار سره چې وګوره کنه بیا خو ډیر شي زونه حرام کیږي یو خدا چې یو شی دی منخت دی یو شی منخت دی وکړه یو سوره منخت د غیر الله دی وکړه بیا حلال الله اکبر شاه عبد العزيز رحمت الله علیه لکه سپی منی چې بس چړکا یک دی الله اکبر وایي دا به حرام دي دا الله اکبر سره بیا نه لاله د غرانګي تقرب د غیر الله د غیر الله په نوم منته دا غیر د پاره او شی پوښ شو داغه د نزدېکت د پاره دا غو یو خاص رزوی او هغه کې څه شی پخېږي نه بیا خو ډیر خبرې بیا دې تفصیل پسې نه ځو په دې معنی سره خو بیا هرغه ساورې چې زبا کړې شو د فرد تقرب د فرد نزدېکت د غیر الله چې دا الله نه ما سوا دا بل دې په نزدې کم دا خو بیا دا لیډران او دا ملکانان خنن ټول پکې رااله هاو که بیا د الله اکبر نوم په وای نو په دې ډیر دلایل دي دریم دا و ما وحل به لغیر الله وما اوهل هر هغه شی بیا امام په عموم سره کوي هر هغه شی اوهل په معنا د کلمې سره واس سره کوي د الله نه ما سوا د بل چا منښت وشو دیګ دې که هر څه شی دې اومد او که پخه د کساورې دغه سزا بیا د شکرانه ده دا حرام او دا شیخ په معنا کولا چې دا ما عبارت د شیشه نه واخله د کلمې نه واخله فمن استر غیر باین ولا عادن دا اوس استثناء را پس هغه څوک چې محتاج شو مجبور شو د دې خوراک ته نو خوړې شي ښه او ترتیب سره کوم مردار وي دا تمام شي زنوي نو اول به مردار استعمالي که مردار نه نو بیا دا نور درې نو بیا به نه استعمالي که هغه خنزیر پروت دی شکرانه پرته ده نو خنزیر بنو خنزیر بخوري کدا درې وړه شوزونه صرف شکرانه ده نو بیا به شکرانه خوري دا د درگاونو کې د ګونه پخېږي خلک یې خوري دا سبیلونه تمام دي کې داخل پس هغه څوک چې مجبور شو د دې خوراک ته هغه خړې شي لیکن شرطونه پکې دوه دي غیر باین ولا عادن پدا سے حال کی چنو طلبگار د مزه ولا عادن نو د حد نه تیر وتون کې د دې ډېر فرقونه دي د مزید لپاره نه خوري مزید نه نه اخلي بس بقدر ضرورت ولا عالم نو د حد نه تیروتون کې چې اسه اباز معنا کې ولا عالم نو نافرمان د الله اسه باندې جوړ کړه وزدلته زورن ورکه هغه چا لرا چې دا مسله یې پټه کړه دا مسائل پټ کړی دا مسلې خلق ته نه خي د څه مقصد د پاره د دنیا مقصد د پاره مولوی صاحب دا مسلې ولې نه معنی د دنیا کار خرابې بیا خلق نیاز منخت بیا کله راوړي ان الذين يكتمون يقنا کسان چې پټي ما انزل الله هغه چې نازل کړی دی الله من الكتاب د کتابنا ګوره من الكتاب د کتاب که یو مسله دا یو د قران کریم یو حکم دی هغه پټ کړ دغم کتمان خلق ته مسله نه بیانې تحریف دغه رنګي تحریف پکې کوي یو مسله یو مسله د ما انزل الله پټي او یشترون به ثمنا قلیلا او حاصلوی پاکه من قیمت لګ مقصد دا دی مخکې معنی تاسو اوري دی ويشترون به ثمن قليل دا مسله ولې پټي خلق ته د شکرانو مسله نه بیانې د مسله د تحریمات الله تحریمات العباد دا نه بیان چې الله کوم شی حلال کړي کوم حرام کړي دا مسلې نه باندې وای اشترو نبی سمن قلیلا دنیا په اصله نو لائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دغه کسان ندن کوي په خپل خېټو کې مگر اور لرا ما یاکلون فی بطونهم اکلو فی بطنه یا کله فی بطنه خالص په خېټه سره و خړم سمنه خېټه ډکا کړه نو دغه کسان نخري په خپل خېټو کې نه چې په خپل خېټو کې لنار مگر ور ذکر د مسبب مراد ته سبب زګه کبیر لیکلی انه لما كل ما يوجب النار فكان وكان النار ګوره د خو هغه شی خور چې دی په جهنم ته ځي گویا کې دی جه اور خور ولا يكلمهم الله يوم القيامه خبرې بونه کې الله پاک د دوی سره پرز د قیامت د رحمت خبرې بو سره ونه کې د هدا تعبیر په مغرفت سره مغفرت سره دی د زلالت تعبیر په عذاب سره کړی گمراهی واقع ته سمنا عذاب واقع هداي پر خود مغفرت د الله پاک پر خود نو فما اصبرهم على النار د دې په ترکیبونو کې مفسرین لګیا دي د فعل تعجب څخه ده د الله په نسبت سره شي د پر تعجب من په تعجب کې اچي کا سعجب صبر د دوی او قرطبي ما اجعم على النار اذ يعملون عمل يودي اليها سمر غد بهادران دي سمره غټ کلک خلق دی په اور ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق ذالک دا عذاب الله ولې ورکي بان الله ذالک دا عذاب الله پاک ولي ور کوي بان الله دل تقدیر د عبارت ته دبا متعلق فعل محذوب دی ذالک لیستیقنوا ان الله نزل الكتاب بالاقدار عذاب الله ور کوي په د دې سبب باندې د دې د پاره چې دوی یقین وکي چې یقینا الله پاک را لېګل دی کتاب بالحق د پر د حق د پر د اظهار د حق د پر د اظهار د حق یا بالحق د پر د حجت د دلیل یا بالحق پرشتیا دا عذاب الله زکور کې چې دا خلق یقینو کې چې الله چې کوم کتاب را لګلو دا ور حق کتاب او دا ور رښتینی کتاب دا ور حجت وخه د قران کریم حقانیت دوی ته پته ولګي وان الذين اختلفوا في الكتاب بعضی وی ذالک بین الله ذل کتاب بالحق نو اختلافو دا عذاب دوی لاله پاک ولې ورکړ پسو د دې چې یقینا الله پاک را لګلې د کتاب بالحق د پاره د اظهار د حق نو دوی پکې سکړې د اختلاف کړي او ان الذين اختلوا في الكتاب يقينا کسان چې اختلاف کړی د الله په کتاب کې هغه تورات ته کې انجیل هغه قرآن کریم دی یا اختلاف کړي دی خپل کتاب په کتاب کې د علماو سره د علماو سره د الله په کتاب کې څه کړي دی اختلاف کړي دی مناظره مباحثه وسره کړي ادا د الله پاک کتاب نه دی ګوره يهود به اعتراضونه کول لفي شقاق بيد خامخا په خلاف لري کړي د حق نه دومره لري دي چې دوی حق طرف ته وسنشي راتلې دا آیات پسې وایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر سبا چې ویم به ټیم ډیر زیات لګي دا اوس درې مه حصہ دا پدرې مه حصہ کې مسله د جهاد د قتال بیانې دا درسو غان فقو پوری دا حصہ ده په دې کې مسله د جهاد لیکن موږ دا ویلو مسله د جهاد بیانېږي لیکن سره د تنظیم نه بیانې سره د تنظیم په دې حصہ کې مسله د قتال د جهاد بیانې لیکن هغه امور د جهاد بیانېږي چې باغې سره جهاد اسانيږي جهاد بیا جهاد ته سره تیاری اول نه ول لصفات د مجاهد ذکر کی چې مجاهد د دا صفات ضروری دي چاغه ته تهذیب الاخلاق وای تهذیب النفوس وای چې کله مجاهد په دغه صفات منی جوړ وی کړ دکی دغه صفات راغلی دی بیا جهاد تر وخت تیار بیا ورپسې چې کله د ملک کې امن نه قائم شي مال محفوظ نه دی جان محفوظ نه دی بیا جهاد کله کی نو هغه اصول بیانېږي چې پاګه سره په ملک کې امن راځي زکه د انسانانو د ملک والو جان مال محفوظ نه دی جهاد بیا کول شي چې وسړي د خپل کور خطر ده د جان خطر ده د مال خطر ده دای محفوظ دی به jihad کله کول شي هغه سلو رسول د تدبیر د سیاست مدني د اول لس صفات او تهذیب الاخلاق ویل کی هغه سلو رسول ته سیاست مدني د سیاست مدني سلو رسول چې هغه کې دوه د مال سره تعلق ساتي او دوه د جان سره یو دا د ظالم نه دی بدلا واغستې شي چې په ملک ظلم نه عدوان نه دویم مال دې په قانون شرعي باندې تقسیم شي دانه چې یو ډله یو فرقې سره واغو تر ازي فزان کې تقسیمي دریم دا چې مؤمنان دی روزي نسی په دې سره تثبت راځي دی بیا په محاس کې په سنگر کې په میدان کې بیا دی لغتن د تیرول شي سلورم دا چې ملک نه نه لري پیشا ملک د رشوت ختم شي دا کرپشن دې ختم شي جان او محفوظ را شو مال او محفوظ شو ملک امن راغی نو مستوس جهاد بیا کول شي دا د اقدامي جهاد د لپاره اصول دي دفاعي د لپاره بیا اصول نشته خپل دفاع ده بیا چې کله ته jihad کوي رسو تدبیری منزل اتلس قوانین بیانې استعمال کې امن راغله داسې مؤمنان پکې پاتې کیږي داسې صفات والا نوراشه وس په خپل کلو کې په خپل ملک دا خبره راواله ليس البر ان تولوا وجوهكم ليس البر ګور اصل کې مناسبت د مخه سره ده چې دوی وې کنه د يهودو نحن اهل البر من اهل البر من له ولی لان قبلتنا حق زمنګ قبله حق قبله ده منګه نیکان خلق یو زمنګه قبله حق قبله دا نو الله وی الیس البر دا بر د الله صد پارا خبر دې ورسو تول وجوهکم قبل مشرق دای بیا اسم ده او البر بیا معرفه ذکر کړي دا خبر چې معرفه ذکر شینو حصر پیدا کوي نو مطلب دا دی چې ګوره قبله تاسو حق ده یا باطل ده خپل کار کوي دغه سره د نیکای سرټیفیکټ تا ته نه ملایږي چې زما قبله حق ده ليس البر نه دا نیکی منحصره ور خبر باندې الف لام راغلی حصر راغلی راشه د نیکی کارونه درته وخه نیکی څه ته وي لا یسل بر ور نفذ نفس بر نه کوي لیس البر ندنی کی منحصرا را بندا پدې کې ان تولو جوعکم چو ګرځوي تاسو خپل مخونه قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق ته طرف د مغرب قبله خو په یو طرف به یې کنه که څوک مشرقیان دي نو مغرب طرف ته قبله جوړیږي چې مغرب طرف ته مشرق طرف د اسی تمثیلا الله پاک وی چې قبله خو به یو طرف دی دا نیکی په دې کې منحصر نه چې بس تا یو قبله ته تمخ کړي دي ولکن البر من امن راشد نه کوي دا ویدارا د نیکی صفات درته وخیم د نیکو کار د نیکی کوون کې د نیکو کار د بار صفاتونه درته وخیم ولكن البر من امن نبي بیا غیش کا درای چې بیر خو مصدر د حمل سې کی په من ذات منه ولكن ذل بر من امن یا ولكن البار من امن لكن د نه کوي والا هغه څوک دی امنا بالله واليوم الاخر ورته پنځه ایمانیات ذکر کی چې دا د عقیده سره تعلق ساتي چې ایمان وروړي په الله پاک باندې پر ځ آخرت باندې ول ملائکته او پټول ملائکه باندې ول کتاب پټول کتابونه باندې ول نبی پټول انبیاء علیهم السلام باندې يهود تاسو کې دا خبرې کوم دي د الله سره شریک جوړوي آخرت کو په هغه طریقې سره نه منې سره چې الله وایي ملائکه منې تاسو اعتراضونه دي څه کتابونه منې سره منې او انبیاء علیهم السلام سره منې سره منې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين دا اوس مخکې د ایمانیاتو ذکر اوس د اعمالو ذکر دی ښا او په اعمالو کې اول ذکر د مال او کو وآت المال على حبه ورکی مال على حبه سره د محبتنا على حبه وآت المال على حبه دا هو ضمیر چا تراجه یا د مال تراجه دی چې ورکی مال سره د محبت د مال سره د محبت د مالدارای نه یا ورکی مال له حبه سره د محبت د الله مال خورتم محبوب دی لیکن وات المال له حبه د الله حکم دی اسینه چې زړه سړی شي د الله په نوم ګور دلته وآت المال وی بمانه د آت المال له تعبیر د مخصوص نه په غیر مخصوص سره کړی دی دې ته ترغیب او دا د حقوق واجبونه ده چې کله رشتہ دار خلق منه داسې وافت راغې تنگ دستی رااله او هغه سړی چې هغه مالدار دی هغه انسان زنانه دا که سړی دی دوی د مال خوندان دي نو په دوی منته بیا واجب ده وآتل مالا ورکی مال سره د محبت د الله نه چاته ور کوي زویل قربا خپلوانو ته ور کوي یتیمانو ته ور کوي مسکینانو ته ور کوي مسافرو ته ور کوي وسایلین غختن کوتا وفر رقابه اپاز د ولود سټونو کې د شپږ ذکر کړه رشتہ دار دې تنگ دسته نه بیا او تا سره مال لینو تا منه واجب دي چې غلا قرض ورکي غلا اس مال ورکي دغه رنګ یتیمانان له تنگ دستی مساکین دي تنگ دستی او ابن سبیل مسافر دي یاغه غوښتون کې چې تاسو سه شیو غواړي خو ضرورتمند دي کنه بیا تاسو واجب ده چې هغه به سور کوي یاغه وفر رقاب پازادول سټونو کې نور آزادول آزادول تخپل بن شو یا فر رقاب غلام دی جیلی دی نو هغه غریب تنگ دست دی نو راشه پاغه من مال خرچه کړ دا هغه صورتونه دي دي ته حقوق واجبه وي واقام الصلاه پابندی د مونږ کوي وات الزکات ور کوي زکات دا ګوره جدا شی ده ځکه امام بخاری فرمایي کنه ان فی المال حق سوى الزکات په مال کې وره د زکات نه ما سوا حقوق شته دلته ګوره زکات د جدا ذکر کړي والمفون بعهدهم اذا حدو ورکه دوی لوزونه خپل را کړ چې دوی لوزونه کړی ومنس کې دیو بسره حدونه کړی لوزونه کړی هغه دوی پوره کیا احد کړه د الله سره هغه پوره کوي والصابرین فی الباسای ادا موفونا ګره دا مرفوع ذکر کول موفونا دا عتب دې په من امنه من امنه من اپ حالت رفیع کې دا ځکه مرفوع ورسته او صابرین فی الباسای ورته منصوب لسته لري والصابرین فی الباسای دته منصوب علی المدح وی چې د صابرینو ذکر راغی دته مخصوص بالمدع واخ واخص بمدحه یا صابرین خاص کو منګه په مدح سره صبر نه خلق ټول مرفوع را روان را روان صابرین دلته سوکړه منصوبه بګدان نه کړ دته مخصوص بالمدح وایي والصابرین فی الباساء صبر کوونکی فی الباساء والضراء په تکلیفونو مالیو کې والضراء او په تکلیفونو بدنیاو کې باسا تعلق د مال سره ذره تعلق د بدن سره مالی تکلیف راغی لیکن دی وا ویلا نه کوي دا الله پاک نه غنل دا کلب دی فل باسای فل باسای په تکلیفونو د مال کې و ذره په تکلیفونو د په سختۍ د بدن کې په سختۍ د مال کې او په سختۍ د بدنونو کې مرض راغې جسمانی تکلیفونه رااله نو بس دې کلک دې سمانا دی الله ته فریاد کوي مخلوق د فریادونه نه کوي وحین الباس اپ وخت د جنگ کې باسي وي کوم دا خډیر زیات غټ مصیبت د جنگ تکلیفونه خډیر زیات دي لیکن دې کلک نو دا له صفاتونو چې چا کړي نو الله اولائک الذین صدقوا دغه کسان دوی رښتینی په داوا د برکه دوی که داوا کوي نو دا رښتینی دي واولائک هم المتقون او دا کسان خاص دی پرهیزګاران دي د دې صفاتونو والا دا رښتینی دي او د دې صفاتونو والا هم المتقون دوی متقیان دي که دوی ځان ته متقیان وي الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې رحم کرم وکړي الله دې ثواب شیخ صاحب ته ورسي الله دې علم برزخ دغه درنا نه ډک الله جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي الله مصیبتونه دي تکلیفونه دي په تمام عالم دی الله د دې تکلیف مصیبت نه دا عالم خلاص کی مسلمانان خلاص کی دا عمل پاکستان الله تم مستحکم کی الله مسافر دی په بار ملکونو کې الله تدا غوي مدد وکي الله دې تکلیف نه اخلاص کی هر قسم مدد دا غوي الله سوک بیماران دي یا الله تعالی شفا ورکړي